ان شاء الله نور سبق بیا آسان دی اول نه دا خبره په خپل ځان ساتیو کې کې دی چې ایا کنا عبدو و ایا کنا سین کې د یو څو بحث کوي یو بحث مولانا د دې طریقې سره کوي چې دا ایا کنا عبدو و ایا کنا سین کې دا ایا کا څنګه د خطاب ولې ذکر شو څنګه د چا ولې ذکر شو الحمدلله رب العالمین ګور هغه ټول اسم ظاهر ذکر والله الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دا ټول اسماء ظاهره ذکر شي او ظاهر ټول غوایي وي نو بیا دا یا کتر خطاب ولي یو بدا خبره ذکر کوي ٹھیک شو جی زم بده دا به ذکر کوي زم بدا به ذکر کوي چې په یا کنا بده او یا کنا سین کې دا تخصیص معنا د کم ځای نه معلومي نو وی باسل کې نه بده کان سینو کاو چې زده کړه دا خبره دې مقام کې چې التفات په لغت کې دي ته چې سړی یو طرف ته وګوري یا بل طرف ته وګوري دي ته وایي التفات التفات په اصطلاح کې دي ته وایي چې یو معنا په یوې طریقې د طرق الثلاثه او ادا شي دي غائب متکلم مخاطب یو معنا په یوې طریقې د طرق الثلاثه باندې ذکر شي او دا غنه تعبیر بدل شي په بلې طریقې د طرق الثلاثه نه شي ذکر شي نو دې ته ویل کېږي التفات اول نه غایبی رست تکلم او خطاب شي تا وړاندې نه بل تعبیر کړی نه دی سرنو یو تعبیر په کارو تا بل تعبیر وکړو سرنو ها یو تعبیر په کارو او تاسو وکړو لکه سره و مال یلا عبد الذی ګوره د تر استکاکی په دې التفات ته ځکه و مالکم په کار و ما لکم سرنو غایب په کار ته دا دواړه وکي او سرنو مخاطب ته دا دواړه وکي سرنو تکلم ته غایب او سو کې خطاب وکي نو شپږ صورتونه هغه او شپږ صورتونه دا شنو د سکاکی په نسبت څو صورتونه دی جوړیږي تقریبا دوله او دای په نسبت جمهور په نسبت باندې تنسو صورتونه جوړیږي شپږ صورتونه جوړیږي او د برستو ان شاء الله د باغ تذکرو کې چې دا غائب نه خطاب طرف ته یا بلکس وغیرہ د دې صورتونه او د دې مثالونه ان شاء الله رسو ذکر کړي پتا سما التفات وکړو اوس یا کنا بدو یا کنا سین کې التفات راغلی مخکې ظواهر ذکر شي نو دا التفات تر سکاکی په نسبانه هما د غایب نه خطاب طرف ته ا د جمهور په نسبانه د خطاب د غایب نه کم طرف ته التفات راغله دا خطاب طرف ته راغله د دې التفات من جانب العباد الى جانب الخطاب د دې لپاره د دوه نقطې به وي دوه نقطې یو نقطه مصححه او یو نقطه مرجحه یو نقطه مصححه او بل نقطه مرجحه یو نقطه مصححه چې دا څنګه صحیح شي او دا غرنګ رستو به نقطه سم وای مرجحه اول نه نقطه مصححه تا ګوره ثم انه بیا لما هر کړه چې دا ذکر کا حقیق بالحمد هر کله چې ذکر کا حقیق بالحمد هر کله چې ذکر شو د سیوا ثم لما ذکر هر کله چې ذکر شو حقیق بالحمد او ووصف بصفات نظام او داغه صفات او شو په لوی لوی صفاتونو باندې چې الحمدلله رب العالمین حمد الله لرا دته الله چې رب العالمین او د رحمان د حمد مالک یوم الدین دی نو تمیز بها دا تمیز بها جدا شو سو کا دا حقیق بالحمد بها په واسطه د لوی لوی صفاتونو ان سائر صفات د نور صفاتونو نه د نور صفاتونو نه څه شو جدا شو د نور صفاتونو نه څه شو جدا شو د نور نه جدا شو وتعلق العلم بمعلوم مخاطب معين او متعلق شو علم بمعلوم معين په معلوم معين هر کله چې ذکر شو حقیق بالحم او صفت شو په لوی لوی صفاتونو نو تمیز دا صفت تر ما قبل لپاره جدا شو به په سبب د صفات د ټول نور زواتونه او تعلق العلم متعلق شو علم او متعلق شو علم یعنی دا عطف کا په تمیزا جدا شو او وتعلق متعلق سو علم بمعلوم معین په معلومی نو چې د څه چلو شو نو خوته به بذالک دا جواب د لمه ده نو بیا مخاطبه وشو اول نه الله تعالی ذات ذکر شو دا صفاتونه ذکر شو او دا علم متعلق جدام شو الله تعالی متعلق شو علم په یو معلوم معین چې الله دی نو هر کله چې دا دارنګ مسله شو نو خوته به بذالک نو مخاطبه او شو بذالک په دې سره چې یا من یا غلوه ذاته چې دا نشان دی نه خص قبل عبادت مونږ ته خاص کو په چا سره په عبادت سره نو دا نقطه مصحح شو مولانا دا په نسخه کې چې دا وو دی پکې بعض نسخه کې چې وو نه نو بیا وتعلق نه دی دا تعلق لن دا بیا د جواب لمه دی هر کله چې ذکر شو حقیق بالحمد نو تعلق العلم متعلق شو علم په یو معلوم معین ادا خطبه چې کم دی دا تفریح شو بیا په ما قبل باندې بیا کده سی ویل چې ډیر خوان بو چې په خطبه یعنی دا په ما قبل تعلق باندې شي شي دا به تفریح شي خدا وړاندې چې کم موږ وضاحت کو نو هغه وضاحت کې تعلق موږ په تمیزه باندې وستین کا تفهم کو او دا خطبه موږ جواب د چا کړ سلام یا من لوی ذات چې دا شان دې چې رحمان دې رحیم دې دار دار نخص کبر عبادت والاستعانه منګه تا خاص کو په عبادت او په استعانت دا خاص کو ټکه ځکه وای کنه مولانا چې یا کنه عبادت په اصل کې نه عبادت کو نو ضمیر متصل نو د موږ بدلو د حصر د اختصاص لپاره مقدم کوم د حصر اختصاص لپاره وای ضمیر متصل چې مقدم کینو خو ځان راتلې نشي نو بیا به متصل بدلای په منفصل باندې نو کنه بس جوړه یا کنه یا من یا ذات چې دار شان نه مونږ ته خاص کو په عبادت او په استعانت لیکون عدل علی الاختصاص چې دا عدل علی الاختصاص دا متعلق دی د خطبه سره دا مخاطبه ولې وشو دا مخاطبه ولې وشو چې دا عدل علی الاختصاص دا بل نقطه دغه ده مصححه ده دا بل څه شی ده آیا د څه وای نقطه مرجحه ده دا مصححه پرې دا وای دا کومه نقطه ده عدن خو اسم تبدیل نه عدن خو اسم تبدیل نه نو معنی دا چې نفس دلالت اسم شته چې کاف نه نو نفس دلالت هم شته حرم کې بیا خو نفس دلالت علی الاختصاص نشته کنه نو د کاف ته عدل والے وای جواب شته کنه کمن ایاهو وایو ایاهو نعبدو و ایاهو نستعین وایو نو دلته کوم تقدیم ما حق او تاخير خو شو کنه او تقدیم ما حق او تاخير هم مفید د حصر او د چایګی کنه د اختصاصي نو نفس د دلالت علی الاختصاص کذا دغه نه وی کنه څوک نه وی دا خطاب نه وی نو بیا هم نفس دلالت علی الاختصاص دی کدا خطاب نه وی نو بیا هم نفس دلالت علی الاختصاص دی خو عدل به علی شي چې خطاب وشي عدل به علی شي نفس دلالت علی الاختصاص په غیر د کا کې خطابی نم کېدلی شي خو عدل به علی جوړیږي چې کاف څه شي خطاب شي چې عدل للآل الاختصاص شي او بل دارا والترقي من البرهان الى العيان او بل دارا چې دا ترقي او شي دا بل نقطه مرجحه وای چې ترقي او شي من البرهان د برهان نه الى العيان عيان طرف ته الى العيان چې ترقي او شي د برهان نه الى العيان په کسری د چا سره د عین سره په کسری د عین سره څه ته ویل کیږي یعنی پستر کو باندې یو شی ولیدل شي پستر کو باندې یو شی ولیدل شي پوه شو کنه مشاهده د عین شي دا څه مسله ده الحمدلله رب العالمین وغیرہ د دلایل شو کنه چې حمد دی الله لره ولی حمد دی الله لره ځکه دی رب العالمین دی دی رحمان الرحیم دی دی مالک یوم الدین دی دی دار دار دار, دار نو دا ټول دلایل شو د الله تعالی په وجود باندې داغه په صفاتونو ایاک سره وتی شو شي خطاب ایاک سره وتی شو شي نو چې ایاک سره سو شو نو دا ترقی شو د چانه کم طرف ته شو دا د برهان نه آیان طرف ته یان طرف ته شي شو ترقی دا مسله ختمه شوه او بل انتقال شو د غیب نه اله شهودی چاته شهود طرف ته دا معطف ته په ترقی باندې ها خو مولانا دې کې دومره مسله ده دام په دې ترقی باندې عطف ته ترقی من البرهان الى العيان شو او دوی مدار چې ترقی وشو د انتقال د غائب نه کم طرف ته شهود طرف ته مخکې غائب وکړ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رسو شهود طرف ته سوال د دې او د ما قبل په منځ کې فرق څه دی د دې او د ما قبل په منځ کې نو دا فرق دا دی چې دغه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم په دې حیثیت کې دا اخلي چې دې دلالت تر کوي چې دې دلالت د دې حیثیت نه چې واخلي چې دا دلالت کې په آیات باندې دا دلالت کې په چا باندې آیات او فاقیو انفسیو باندې نو بیا د برهان نه آیات طرف ته خبره وشوه او چې د دې حیثیت نه واخلې چې هر یو واجبې تعقل د الله تعالی په دې سیوا چې الله تعالی د ټولو نه جدا کیږي نو بیا وای د غایب نه کوم طرف ته شو نو تاسو نشه پوه نشه دا مخکې وی کنه وی دا د غایب نه د خطاب طرف ته ځکه وشو چې ترقی د برهان نه چاته وشي یا یا زمه دار چې دا ترقی د غایب نه کوم طرف ته وشي شهود الله مخامخ وګڼل شي نو ما وی چې د دې دواړو په منځ کې فرق څه دی نو هغه فرق د کوم ظاهر کړ چې دغه آیاتونه نه دي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم په دې اعتبار سره چې واخلې چې دا دلالت کې په علامو افاقیه او باندې او دا څنګه په انفسیه او باندې په دې دلالت کې نو بیا ترقی شو د برهان نه چاته عیان اچ په دې اعتبار سره واخلې دا چې هر واحد هر واحد تصور چې وکړي الله د نورو نه څه شي کېږي جدا کېږي الله د نورو نه څه کېږي نو بیا ترقي شو د غایب نه کم طرف ته شهود طرف ته نور دواړه یو شی دی ها دا دواړه نقطې نږدې نږدې دي نو فکان المعلوم گویا کې وګرځید معلوم معلوم گویا کې سار عیان ادا پسترګو لیدل شو معقول څنګه شو مشاهد او غائب شې سوګانلې شو حضور اول الله غائب ایاک چې ویل شي بالکل حاضر شو په دماغ بنیا اول کلام علامه هوا مبادئ حال العارف من الذکر الى اخره مولانا غرض د مفسر د عبارت نه یو بل نقطه ویلی نقطه مرجحه ویلی بل نقطه یو خو مخکې تیر شوې کنه چې دا عدل علی الاختصاص تی ترقی من البرهان للعیان شي انتقال من الغیبه للشهود شي ټیک ده د دې سره بل نقطه مرجحه وي خدا نقطه مرجحه او دغه نقطه مرجحه په منځ کې فرق دی هغه د علماو د ظاهره حواله سره ادا د علماو د باطن حواله سره هغه د علماو او دا د علماو د باطن حواله سره ده نو ځکه دا بنیا ول کلام دا جمله مستقله ذکر ده چې دا اوله نقطه او د دې نقطه په منځ کې فرق دی اوله نقطه د علماو د ظاهر ده دا نقطه د علماو د باطن ده هغه د علماو د ظاهر ده دا د علماو د باطن ده ځکه چې شعر دا دا جمله مستقله ذکر کړه نو بنا شوه نو حاصل د دې دار خو مخکې د دینه چې دا نقطه وای مولانا د خلکو درې قسمونه یې خان د خلکو کم سړی چې هغه و چې زبر د دین او د شریعت اتباع کوم او ځان به د گمراهیانو نه او د نقصانونو نه به ځان پاکوم او زبر تمسک کوم په احکامو د شریعت د دې قسم خلکو درې قسمونه ایو ته ویل کېږي عارف ایو ته ویل کېږي سالک نه یو ته وی سالک بل ته وی عارف ابل ته وی واصل نو دا اول کس نه دی دا کم کس کې سالک دی چې کم کس شي سالک دی نو دا سالک نه دی دا دا کس ته وی چې التزام د دې کړي چې زه په شریعت باندې چلېږم تحلی بالفضائل وکوما تخلی عن الرذائل وکوما دا خو سالک شو د دنه بر مرتبه چې هغه د عارف هغه چې څه کارونه کوي د الله تعالی د رضا د پاره کې هغه مرتبه چای د عارف د لاندې مرتبه سالک ته بر مرتبه چاره د عارف نو بیا د عارف چې اخیری مرتبه ته ورسي کنه نو دا د واصل اخیری مرتبه وي عارف چې اخیری مرتبه ته ورسي کنه نو هغه د د واصل اوله مرتبه اخلک وي استاقل چې اخر ته ورسي نو ما د غیاب جت شروع شي البته نو دا عارف چې اخر ته ځکه عارف هغه سیر ال الله کوي هغه سیر ال الله کوي او واصل سیر فل الله کوي نو الله تعالی ته چې سره سیر کوي خو د مخلوقات نه بکای الته کنه نو دا درجه چې را ده متناهي ده ځکه مخلوقات متناهي دي او واصل سیر فل الله کوي چې سیر فل الله کوي نو الله تعالی صفات خو غلا متناهي دي نو الته کې دغه رفتار چې کوم دی هم غیر متناهي رفتار دی دا تاسو پوه شئ ها نو چې پوه شوي نو یو مبادی د حال العارف دی یو مبادی د حال المعارف یو سره چې ځان نه عارفین کې ځان جوړي نو اول نه بده سوچونه کوي فکرونه وکړي دا وکړي نو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا ټول کارونه وکړي کنه وکړي او داغې نرستو داغې نرستو بیا د رسی هغه اخیری ډیګرای ته نو اخیری ډیګری دا چې دا به واصل شي دا بیا څه شي واصل نو دې چې کم کارونه کوي دا چې بکې لکه الله ته چې دی ګوري هر کارونه چې کوي دا چې بکې لکه الله دې چې الله ته ګوري الله ویني او دې به دا تصور په ځان باندې بس د خړې لاګو کړي چې الله تعالی مال رم ګوري زم الله ته ګورم الله ما ته ګوري نو دا څه قسم دا غوي نو دې فاتحه کې دا اشاره شو چې ته دا ول الحمدلله رب العالمین چې وای الرحمن الرحیم وای مالک یوم الدین وای دا ټول مخلوقات نه تلاړې چا تر خالق تصور دې ذهن ترازی نو پکار دار ایا کنا عبادت ته ځان تم روچت کچ دی ایا کنا عبادت اور سره ک الله تعالی ته د څه عبادت کوي لکه الله تعالی ته چې ګوري لکه الله تعالی ته چې ګوري بنا شاول د کلام هغه مبادی د حال العارف ته من ذکر هغه ذکر کې دا خبره مصطفی در الحمدلله نه ذکر وکي ادا د رب العالمین نه دا تعامل وکي د الله تعالی په اسماو کې او نظر وکړي د الله په نعمتونو کې دا د الرحمن الرحیم نه معلومیږي او استدلال وکړي په صنایع او د الله په عظیم شان د الله د رحمان کې امید دین نه معلومیږي او په باهر سلطان د الله تعالی په غالب حجت د الله تعالی ثم بما هو منتهى امره بعقبه بما هو منتهى امره کوم چې منتهى د امر دی او هو غدا منتهى د امر د عارف دار ان یخوذ لجت الاصول مولانا د دې ځنا د دې ځنا د دغه ذکر کوي وړاندې ما تاسو ته وي یو نقطه عامه د التفات یو نقطه خاصه د التفات ولي کیږي مخکې دا ویل چې نقطه مصححه ده التفات کنه صحیح ده کنه موږ یو صحیح ده دا نقطه مرجحه ذکر شو کنه اوس دوه قسمه نقطې دی ویل غواړي یو داسې قسم نقطه چې هغه عامه نقطه ده او یو هغه نقطه چې هغه خاصه نقطه ده نو یو عامه دا بل څه شي را خاصه یو عامه دا بل نو عامه نقطه د التفات چې ارسو به پیږي نه خدا را چې التفات ځکه کیږي په کلام کې کنه چې کلام کې جدت راشي نوې توب راشي خلا را پریدي خوند را پریدي مزه را پریدي پوښ کنه ته یو کلام یو شان روان روان هغه مخاطب ستړي شي نو ډایرک بل طرف ته ځان کې کلام کې څه پیدا کی خوان نو یو نقطه یې څه ده عامه ده ارزه کې چلی هر ځای کې څه کېږي چلیږي او یو هغه خاص دي نو هغه خاص خو مخکې نه وویل شوې که نه چې نقطه مرجحه یې دلته سره سره هغه خو ذکر شو خو عامه نقطه التفات دا چې په کلام کې خوان پیدا شي او سړی اوري ستړی کېږي تېنه نه نو بیا تاسو سما په التفات کې څو مسلک ښودلې او دوه یو د جمهور یو د سکاکی جمهور دي ته وایي چې ته تعبیرو کې د معنا نه په یو طریقې د طرق ثلاثه پس ته دینه چې یو واري مخکې د تنه په یو طریقې د طرق ثلاثه او تعبیر کړي خو ته یو طریقه یو دلته شي او دا دویم طریقه دا خلاف ظاهری دا دویمه طریقه سي لکه دا مخکې یو کلام را روان دی لکه تاسو ته څه سم ګوره حتا اذا كنتم الله تعالی فرمایي چې تاسو په کشته کې وجرینا بهم نو چې كنتم جا جرینا بهم پکارو کې به کوم نوران دې دغه معنا نه تعبیر شعر یو ځله په خطاب سره نو ستم تعبیر پکارو په خطاب سره خدا رستنه تعبیر خلاف ظاهر دی او ضمیر د چا ذکر شو د غائب د دې ته څه ویل کیږي التفات نو دلته التفات د چا نه چاته وشو د خطاب نه چاته وشو غائب تاسو کوه شوې کنه نو مقصد دا دی چې دا جمهور سکاکی په نزدوړو په نزل التفات او یو سکاکی وای چې اول نه یو رنګي تعبیر پکاري او ته هغه تعبیرونو کې بل رنګي تعبیرو کې په ترو کې سره څو نه هغه ته هغه څه وي التفات نو التفات پنځ د سکاکی عام مطلق ته التفات پنځ د جمهور باندې خاص مطلق ته داغه پنځ باندې دولت صورتونه جوړي کی د پنځ باندې شپږ صورتونه جوړي دا عادت تفنن فی الكلام کلام نه وی نه وی کول غواړي عدول کې د اسلوب نه اله خرابلتا تطریه له د وجر چانا تطریه له یعنی تجدید دک تطریه کې یعنی خایسته کوي وتنشیتا للسامع چې سامع او ته غوږ کی د نبی عدول کې د خطاب نه غائب طرف ته د غائب نه تکلم طرف ته بلاک تکلم نه غائب طرف ته لکه حتا اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم دلته ګوره به کوم پکارو الله فرمای والله الذي ارسل الرياح فتصير سحابا فسقناه ګوره دي ته ګوره څنګه پکارو فسقنا پکارو که فساقه الله پکارو ځکه والله الذي ارسل الرياح غائب ذکر دی کنه نورست فسقنا کې هو تکلم ذکر شو نو دې کوم التفات شو د جانب ده غائب نه کم طرف ته شو تکلم طرف ته